او په اخر کې صداقت د کتاب دی نو وخت لري کنه ذالک من انباء الغیب دا قصه چې من انباء الغیب دا خبرون نه دا الغیب چې هغه پټو د عربونه اے الغیب د چانه پټو د عربونه پټو ښا د عربیانو عربو ته دا واقع نه معلومه يهود پټوله هغه ځکه نه کار کوله چې هغه کې دا هغه ټول رات راوته کنه چې لمونږه دغه دا کې نکونو دا کار کړو چې خپل روري کوي ته ورغولو نو هغه پټوله نوحیه الیکا چې مونږه وحی کو تا تا وما كنت لدیهم نو اثبات د رسالت شو چې خبره خلکو نه پټه و تا تر ښکارا شو نو چرته نه لاله خدای الله تعالی طرفه دا الله تعالی طرفه شو بس رسولی وما كنت لدیهم او ته نو دوی سره اے بریلیان عقیده مان رد دے بریلیان سوی وی حاضر ناظر دی الله وی وما كنت لدیهم تعال تنوی اذ اجمعوا کله چې دوی سو کو کله کو امرهم تدبیر خپل وهم یمکرون او حال دا چې دوی جرګه کوونکو مکر کوونکو د خپل خپل رور تا تا ته پتا نو وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین اوس تسلی الله تعالی ورکی نبی علیہ السلام تا او زجر دے خلق ته په انکار د ایمان باندې وما اکثر الناس او نج ډیر د خلق نه ولو حرست اگر کته حیرس کې په خبره باندې بمؤمنین ایمان راوړون کی ډیر خلق بیا ایمان نه راوړي پرېګه دا وما تسالهم علیه من اجر اوس په انکار د سبان دي چې خلق په آیاتونو د اسمانونو د زمه کې سوچ نه کوي وکای من آیت او ډیر د نشانو د توحید د الله تعالی په سماوات په اسمانونو کې دی ول ارض فزمو کې دی یمرون علیها چې دا خلق بی فکر تیریږي پاره باندې مرور په کوي بی فکر تیریږي ویني خو لیکن سوچ پکې نه کوي چې دا د الله د توحید علامه ده او پاره باندې سوچ کوي وهم عنها معرضون او دوی د اغینه مخ اړون کی دي ک بیا ورته څوک بیان کی چې ګوره دې کې د الله د وحدانیت دا علامه ده بیا ته دې مخ واړی و ما یؤمن اکثرهم بالله دا اوس بل دجر دی چې خلک د ایمان سره شرک ورګډ وړي و ما یؤمن اکثرهم بالله او ایمان نه راوړي ډیر د خلکو نه په الله باندې الا وهم مشرکون مگر دوی د دې ایمان سره شرک کوونکي هم وي هم الله اومني وي الله خو سیدا خو لیکن دا واړه واړه سره بیا مو ذمہ واران شته کنه پوه شئ یا راشدی د قیامت بعد بغتت الناس په بی تاریخا تاریخ ورته نه معلوم قیامت کې راشي وهم لا یشعرون او حال دار چې دوی نه پوهیږي نو بیا به دا خلک بچي نشي بچ کېدی قل ورته وای راشي بچ کېږي به د عذاب نه پتی باندې راشي د عذاب نه بچ کېدو لار وګوري هاذ قل ورته وای هاذه سبیلی دا قران چې دی سبیلی دا لار زما ده دا توحید لار زمارا ادعو الی الله ذرا بلم خلق الله تعالی طرف تا علی بصیرت په دلیل باندې دلیل را سره دی علم را سره دی په بصیرت باندې دروانه مخا انا ذو ومن اتبعنی واغسو چې ما تابعدار دي وسبحان الله پاک دی الله تعالی و ما انا من المشرکین او نی مدر مشرکانو نا الله تعالی پاک دی او شرک نکوما نو دوی سوالو کوي مونږ تا ځکه نه منو چې ته سړی زموږ غوندې سړی نه سړی لا پیغمبري الله وی وما ارسلنا من قبلک او نه را لګلی موږ مکستانه الا رجالا مگر هغه سړی نوح الیهم چې موږ وحی کولا غویتا من اهل القرى د خارون والا نو قرا اے خار ته وای خا خبر اورته دی کنه قريه خار ته وای اخناف مذهب پدې کې مضبوط ته چې مطلب مونږ پسې کیږي مونږ په شهر کې کیږي په مصر کې کیږي اګه څوک ورته دلیل پیش کوي حدیث پیش کوي چې حدیث کې قرآن چې ان اول جمعه جمعت بعد مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم فی جواسا قريه من قرى البحرین و یو ګور په بحرین کې په کلی کې مونږ یو قريه وا جواسا کې وې دا مونږ چې صحابه وکړو مونږ هغه کړه نو کړه یاره قريه وا قريه ته پیژنې قريه خار ته وې دا ګور وس ال القريه وې ته پښتنو کړه هغه کلی نه کله کوم هغه مصر مصر په ټیم کې خار وطن پورا آباد وطن خو هغه دغه نو کله نو دغه چانته دلته کې وې ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى قرطبي دي دا کلی کلی اندلسی په قرطبي کې لیکلي دي هغه وای چې ګورا ټول پیغمبران دا آیات په دې خبره دلیل نه چې په خارونو کې راغلي دي ها په خارونو کې راغلي دي بغیر د چانه د دوه پیغمبرانو نه یو پیغمبر یعقوب علی السلام یعقوب علی السلام په کې لیکل راغلی ها دا ځکه مکه تیر چې وجاء بكم من البدو تاسو را واستې دا هغه کلمه منبا نو دا شو ایو هغه زید ابن خالد ابن سنان علی السلام هغه چې کوم دنو هغه په دغه کې راغلی هغه په خار کې راغلی او په کلی کې راغلی نور ټول په خارونو کې دي افلم یسیرو فی الارض آیا ګرځینه دا خلق پزما کې فینظرو نو وګوري کیف کان عاقبت الذین من قبلهم سرنګ یو انجام دا خلکو تر دوی نه مخکیو ولا دار الاخرت او ترغیب للاخرت ته او جنت ته ولا دار الاخرت او خامخا کور د اخرت کور د اخرت می تاسو ته سره جنت ته خیر دا غره دې لذین پاره دا کسانو اتقوا چې ځان بچ کړي د شرک او کفر نه افلا تعقلون آیات سنسیت ناخلی حتا تر دې پوری اذ استي اثر رسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ابو الرحمن دا مې د دې آیات ته پاره واله ها خو اس حتا اذا استيأس الرسل حتا چې نا امید بشو رسولان اے حتا چې نا امید بشو رسولان وظنوا او ګمان دیو کو انهم قد كذبوا چې دوی ته دروغ ویل شوی پوښ وینو پیغمبر چې دا ګمان وکړ خو پتا ډیره خراب شوه نه نو دې ځای ما خیال کوي ها اول خدا دې دا کې څلور ټکی دې دا یاد ساتي یو حتا دی یو استی اسد یو ظنو دی یو د ظنو غواو کې هم خبره کو بیا چې غزمیر چا تراځي یو کوزیبو دی د دې معنی دی او د دې زمایر دی دا چې ټول راځنه کې تقریبا په شپږ ځای تحقیق پکې جوړیږي خان شپږ ځای تحقیق دی پکې حتی کې اوله خبره نه چې حتی چا پورې متعلق تیر تر دې پورې سر تر دې پورې بعد وی هغه ما ارسلنا سره متعلق دی وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى مونږ نه دی را لېږلي مخکې مګر رسولان مګر سړیو نو دغه سړی به راتلل راتلل راتلل حتی تر دې پورې عزت اثر رسول پوښوي نو هغه دغه پورې متعلق یا بعض وی نه دلته مقدر خپل متعلق دغه دی متعلق خپل متعلق مقدر دی تراخا نصرهم دا رسولان چرالل نو رستو بشو مدد دوی دوی مدد با رستو شو چې مدد دی الله ورستو کنو حتا تر دې پورې اذستای اثر رسول پوه شوې دا شو خدا خدا حتا خبره خو استی اسا نا امید شو رسولان او رسولان نا امید کیږي یاره رسولان خو نه امید کیږي د الله نه نو دې ځای کې دو درې خبرې کوم یو خبره دا ده چې رسولان نا امید شوی دي د نا امیدۍ معنی شو رسولان نا امید شو بیا هغه کې دوه معنی دیم معنی دا ده چې نه رسولان نا امید شوی نه دي خو استیاس چې څنګه نا امیدۍ ته وایي نو کله کله قربت نا امیدی ته ورنږدې کېدل نا امیدی ته ورنږدې کېدل چې بالکل سړی باندې داسې حالات راشي کنه چې نور نا امید کېږي خو بس نا امید کېږي د دې وجه پیغمبر دی پوه څنګه بنا امید شي نور خلک پکې نا امید کېږي ٹھیک شو سلورم دا دی چې استیعاد ته ویل کېږي الزام د معلم یلتزم الزام د معلم یلتزم الزام د معلم یلتزم داسې سړی تان یو شی غواړي کنه پوه شو نو خلق ورته وای مړه مرما ودرېګو بشي کنه نو هغه کومړيږي نه خو لیکن دا خبره وی چې دی ورته هغه الزام د مالم یلتزم دا دی چې مطلب هغه کار نه کړي خو تی په ور الزام کی چې مطلب ځان دې دومره راکړې ته وای کومړيږي بس مرما ته ودرېګته لګ انتظار وکړه نو دا استیاس چې کوم دی نو دا وی د قبلی او کله هغه سړی تا ته ویل ک بیخی دی سیس پس مړکیږه ما خدای ته وګور نور راکا پوه شو کنه نور راکا نو استیاس چې دی دا کې راغله سلور معنی کیږي استیاس الرسل نا امید او سلور والا معنی کوم ګوري وته ها بیا د بل ټکی معنی کوم استیاس الرسل نا امید شو رسولان د ایمان د کافرانو نه اے یو مان تعالی عائشہ رضی الله تعالی عنها اور وروه پختنه وکړه اور ور رضی الله عنه داغه خړایو وی ترور د دې آیات ته معنا خو ځکو نه شو چې استای اثر رسول هغه ورته وی استای اثر رسول عن ایمان الکافرین د ایمان د کافرانو نه امید شوی وی خاصه نو یو دا معنا نو د ایمان د کافرانو نه امید شو یو معنا دې معنا استای اثر رسول نه امید شو رسولان د خپل ملګرو نه څنګه په جهاد کولو چې سره کوم وعده کړی و یې را لکه چې دا نه پوره کړي خوش نه داد دین یا استای اثر رسول رسولان د الله نه نا امید شو خو نا امید شي نه دي د الله تعالی نه رسولان چې وو نو داسې شو بس نا امیدی ته ورنږدې شو نا امیدی ته ورنږدې شو نا امید شوی دی نه صحیح شو دا شو سلورم معنا استای اثر رسولو ځان نا امید ښکارا کو رسولانو الله ته دومره جزي وکړ چې الله نور بس نور غره به خین شو کوله گزارا خو شوي ځان ورته نا امید ما تاسو ته ویل کړ سره چې بل ته وای کنه یره دا شی نور راکه کنه مړ مړکیږم په څه پوه شو کنه نو مړکیږي نه خو الزام د مال ملتزمی په ځان داسې ښکارا کی فقط ساده که دا حسابات دا ډله خو علاقه شو دا ختم شو عبادت خوش نو دا ورته ځان داسې ښکارا کړ تاسو پوهې په دې سلور مانو باندې کنه یا رسولان نه امید شو د ایمان د کافرانو نه یا د خپل ملګرو د جهادي وعدین نه امید شو یا دریم نمبر نه امید شو نه امید شو نو نږدې شو نه امید ایتا یا نه امید ښکارا کړ الله تا بطور دغه چې ځان عاجز کیو ته ډیر خوش وي اذا استي اثر رسول وظنوا بل را دوسو وظنوا او دی ګمانو کو انهم قد کذبوا چې یقینا دوی ته دروغ ویل شویو اوس دا خبر چې دوی ته دروغ ویل شو چا ورته دروغ ویل او چا ګمانو کو نو دا ځان چې کوم دی ځوان کلا راضی په معنا د غالب ګمان سره کلا راضی په معنا د یقین سره کله په معنا د نفس په زړه کې تیرېدل پوښوي زړه کې تیر شو دلته کې ځوان وای په دغه معنی سره دی و ظنوا او په زړه کې سره خبر رااله انهم قد كذبوا دا یو باز دا خبره کوي او دا چې دا وو ضمیر چا تراجم نه باز هم تاسو چې رسولانو تراجم بعد وای نه دا ضمیر چې دا واو دی نو دا چاته راځي دا کافر او تراځي چاته بس بیا خلاف و ظنوا او ګمان وو کدي کافرو انهم قد کذبوا چې یقینا دی پیغمبرانو ته دروغ ویل شيو دا څه کیسې وی مړه نشته مدد مدد نشته را نه مدد وتا دای مونږ ته چې مانګ مدد کیږي دا به کافر یا و ظنوا دا ضمیر و اراده د اتباع د رسول الله د رسولانو کوم اتباع دي ملګری چې کوم وظنوا او ګمان به په دې تابعداران در رسولانو انهم قد كذبوا چې یقینا دوی ته دروغ ویل شوی وو پوښوي اتباع در رسول بوي چې دا مونږ ته ویل چې کافر به تباکی کې دا لکه چې دروغ بس دا خیال دی راغی پوښوي کنه دا مونږ ته چې ویل چې ما مدد بکی کې دا لکه چې دروغ دا څه ونته دغه قد کذبو اے قد کذ انهم دا هم ضمیر چې دا بعض رسولان تر راځي کې بعض ځان بعض وی چې د اتباع تر راځي دي پوه شوی بعض وی چې کافر تر راځي دي دا درې خبرې چې کوم نه پدې کې چې دیږي څنګه چې د ځنو په هواو کې چلی دي اوس کذبو کذبا پدې کې بیا سیغي دي یو سیغه دا انهم قد کذبو دې کافرو ګمان وکړو چې قد کذبو دوی دروغ ویلي دي قد کذبو دوی ته دروغ ویل شوی دی قد کذبو یقینا دوی دروغ جن وګڼو قد کذبو یقینا دوی ته د دوی تکذیب وکړې شو دا څلور سی دی پکې راغلی اوس معنا پدی څلور سیغو کې چې ګمان وکړو دی تابعدارانو د رسول انهم یا دی رسولانو ګمان وکړو انهم چې یقینا دا دغه چې دی یقینا دا اتباع دا زمون ملګری چي دي قد کذ قد کذبو قد کذبو قد کذ قد کذبو دوی مونږ ته دروغ ویلو یو معنا دا وکي په بار د چا کې د جهاد کې چې موږ تاسو سره جهاد کوو یا وظنوا او دې پیغمبرانو ګمان وکړ انهم په خپل ځان باندې قد کذبو چې که نور مدد را نه دې زمون تکذیب کیږي اے که نور مدد را نه دې زمون تکذیب کیږي خلک براته دروغ جن وایي دا معنا شو دریم معنا قد کذبو او ګمان به وکړي اتباع د اتباع د رسولو یا دا معنی پکې مشوي چې ګمان به وکړو د کافرانو انهم یقینا دا پیغمبران چې قد کذبوا دي دروغ ویلو بعضی پیغمبرانو دروغ دا خو خبره خو ځان ته وزنو یا بدا ګمانو کو د تابعدارانو د رسول ها یا د رسولانو به په انهم په دې خپل دغه باندې اتباع باندې قد کذبو چې یقینا لکه چې دوی ته دروغ ویل شي یا مونږ ته دروغ ویل شي اوس دا خو دومره معنی د ترجمه شوی کنه چې تقریبا دې کې مارا جمع کړل تفسیر کې تقریبا د اتو نواله تر لسه پورې معنی کیږي هغه بیا یو ځان ته مواضحه کړم د دې دا معنی راځي پښتو کې مسترګي کړی خدا خبره دې تاسو ته اوس یو معنی وکم چې هغه ټولو نه جامع شي کذب دروغ په معنی سره راځي خو کذب راځي کذب الوحشی په معنی د خطا کیدو سره په معنی د سره خطا کیدو سره اوس راځي اوس مساله آسان شو اوس دا ټول زمیرونه رسولان ته راځي کې بس لا سره حتا اذا استي اثر رسولو حتا چې نا امید بشو رسولان د ایمان د کافرانو نه وظنوا او ګمان به وکړو دی پیغمبرانو انهم چې یقینا مونږ چې یو قد کذبو یومانکم چې یقینا مونږ کولکه چې خطا شیو په خودلو د په خودلو د نیټي د دغه کی مدد کی یار د نیټه د مدد لکه چې ما خطا کولې و دا وا مدد خو غي وخت راو نه رسیدو لکه چې دا مان نیټه خطا شوی و یو معنا یا قد کذبو دوی خطا شویو پسکه دای خطا شوی په خپل دعوت کې او لکه داسې مان دعوت کې کمزوري شوی د زکه عذاب رست شو زکه دا مدد رست شو دا ګمان به وکړو صحیح شو یا وظنوا انهم قد كذبوا یا به دا ګمان وکړو چې مونږ لکه چې خطا کړی شو یو خدا مجوز دیغه چې مطلب د شیطان نه طرف نه لکه چې خطا کړی شو یاره پدې دا ټیم یا پدې دعوت کې زمانه خطای شوی دا دا ټیم مخ مخ کې لکه چې کولې دا ټیم لکه چې ورستو الله وي خو په مکه ټیم بیا څه شو دی حالت ته مې او رسول مطلب دا شو ها نو ګورئ حتا اذا استي اثر رسول حتا چې نو امید بشو رسولان د ایمان د کافرانو نه وزنو او ګمان به وکړي دی رسولانو انهم کی یقینا مونږه قد کذبو مونږه خطا کړی شیو په هغه وخت د مدد کې یا خطا کړی شو په هغه دعوت کې دعوت کې رانه قصور شو ځکه مدد رانه غي تمره نا امیدې ته چې به ورسېدل نو جاءهم نصرنا را بغه ورته مدد زمونږه سویه تا دې کې اصل کې تسلی دا چې او مدد د دې پاسانه ناراضي خان الله تعالی وې دا مدد رستو کوم رستو کوم چې رسولان دغه ځای تر رسیدلو ته بکم لا تر رسید رسول ایمان او دغه عزم ته بکم لا تر رسید نو ته چې کله عزم دی وای کړو کله هغه چې یاره یاره موږ دا پیغمبر ته تخوب کیونه دا بل ته دا پیغمبر دا سره خوب کیونی دا ټول ملګری دي شهیدان چې تا یوازې په تیګه باندې سر لګولې کنه بیا هغه ځای کې چې خوب درشي بیا به خوب پیومي نو دا وزنو او بیا ګمانو کدي رسولانو انهم قد کذبوا یقینا دوی خطا کړی شي په دې دعوت کې یا په دې مقررولو د وخت د نصرت کې نو جاءهم نصرنا را بغلی ته مدد زمونږه فنجیانو بس پکړې شو من هغه څوک نشاو چې زمونږه بخوا خوا ولا يرد باسنا او نو واپس کیږي عذاب زمونږه عن القوم المجرمين د قوم مجرمانو لقد كان في قصصهم یقینا په قصو په بیان په بیان تفصیلی د دې پیغمبرانو کې عبرت عبرت ته لئول الالباب د پاره د خاوندان د عقل غټ عبرت پکې دا چې ګوره دا صبر کولای کې یعقوب علی السلام چې کړو دا ته کولای کې یوسف علی السلام چې کړو ما کان حدیثا نه دا قران دا خبره یو خاطر ځان نه جوړ کړی شوی ولکن تصدیق الذی لیکن تصدیق دا کتابونو د بین هدی چې دینه مخکې دي وتفصیل کل شیء او تفصیل د هر یو سیز دی وهدن او دا قران هدایت ته ورحمتن رحمت ته لقوم د پاره هدایت ته دلایل دی پکې رحمتن او نرمون کې د زړونو دی لقوم د پاره دا قوم یؤمنون چې ایمان راوړي نو تر دې پوري دا سورته یوسف ختم شو خیاره سورته یوسف څنګه او سورته یوسف کې دعوه سوا نو ما تاسو ته ویلو دو دعوی پکې سو دعوی پکې یو دعوه پکې بلکې درې واړه پکې جوړې درې دعوی پکې یو دعوه پکې دعوه چې دا توحید پکې سورته یوسف کې سو توحید نو دا توحید رد شرک فی العلم الک عالم الغیب یو الله دی وګوره یعقوب علی السلام ته خپل بچی پته نه لګی نو دا یعقوب علی السلام نغټ سو ببل سو پیدا شي چې علم غیب ورته یوسف علی السلام ته پته نه لګیږي چې ما سره بچی کیږي مخکې نو دا وګوره دویم نمبر رد شرک فی العبادت یو کو یوسف علی السلام ما تعبدون الا اسمان سمیتموها هغه ته ذکر کړ